محترمو وروڼو! طاعت او عبادت کول یوازې دا نه چې د انسان و آخرت ته ګټه او فایده ورسوي، بلکې په دې دنیا کې هم د هغه مېوه او ثمره خوړلای شئ. نو اوس به هغه دنیوي ګټې او فایدې درته بیان کړم کوم چې د عبادت کولو په خاطر و انسان ته په لاس ورځي. اول، په رزق او روزي کې د برکت ډېرېدل. دوهم، د غمو او پرېشانیو لیرې کېدل. درېیم، د مراد او مقصد په حاصلېدو کې اسانتیا. څلورم، د ژوند څخه خوند او مزه اخیستل. پنځم، د آفتو لیرې کېدل او د بارانو اورېدل. شپږم، د الله عزوجل د طرفه څخه مهرباني او د هغه د طرفه د کارو جوړېدل. اووم، د لوړې مرتبې او عزت حاصلېدل، حتی د خلقو په زړو کې د ده سره محبت پیدا کېدل. اتم، که کوم وخت ځاني یا مالي تاوان ورته پېښ شي، د الله عزوجل د طرفه د طرفه یې تر هغه ښه بدل او عوض ورکول کېږي. نهم، د عبادت په واسطه په مال او جاه کې ترقي حاصلېږي، د زړه تسلا او راحت حاصلېږي. لسم، په عمر کې به برکت پیدا شي، د لوږې او مفلسۍ څخه به ساتلی وي. یوولسم، د مرګ په وخت کې د ملائکو د طرفه ښه زیری او د جنت د تګ مبارکي ورکول کیږي او د الله عزوجل د قهر او غضب څخه به په امان وي. محترمو وروڼو! تر دې ځایه پورې د عقیدوي مسائل وه او اوس به په فقه شروع وکړو. د اسلام په پنځو بناوو کې دوهمه بنا لمونځ دی او د لمانځه تر بیانولو دمخه به د هغه پر شرطو باندې وږغیږو چې د لمانځه د شرطو څخه اول شرط پاکي ده انسان باید پاک وي خو تر دې دمخه به زه د شرعي احکامو یو تفصیل درته بیان کړم ان شاء الله د فایدې څخه به نه وي خالي تاسې پوهیږئ چې شرع احکام لري نو شرعي حکم پر څو قسمه دی جواب شرعي حکم دوه قسمه لري چې یو ته امر ویل کیږي او بل ته نهي یعنی منع کول پښتنه امر وچشته ویل کیږي جواب، امر هغه شرعي حکم دی چې د هغه په واسطه د یوه کار د کولو غوښتنه کېږي، یعنې دا کار وکړه. پوښتنه، نهي و چیش ته ویل کېږي؟ جواب، نهي هغه شرعي حکم دی چې د هغه په واسطه د یوه کار د کولو څخه منع کول کېږي، یعنې دا کار مه کوه. اوس نو شرعي اوامر پر څو قسمه دي؟ جواب، شرعي اوامر پر څلور قسمه دي، یعني هغه کارونه چې زموږ څخه یې شرع چې زموږ څخه شرع د هغو کول غواړي و څلورو قسمو ته وېشل کېږي، فرض، واجب، سنت، مستحب، چې اوس به د دغو اوامرو پېژندګلوي او حکم درته بیان کړم، اول فرض. فرض و هغه عمل ته ویل کیږي چې په قطعي دلیل سره د هغه کول په لازمي ډول ثابت شوي وي. واجب واجب هغه عمل ته ویل کیږي چې په ظني دلیل سره د هغه کول په لازمي ډول سره ثابت شوي وي. او سنت پر دوه قسمه دي، اول سنت مؤکده، هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه پر کولو همېشه توب کړی وي او د هغه پرېښوول د بدۍ سبب ګرځي، دوهم سنت غیر مؤکده، چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه فعل ته ویل کېږي چې د هغه پرېښوول په شریعت کې ناخوښه وي مګر د بدۍ سبب نه ګرځي، او مستحب هغه کار ته ویل کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ګای کړی وي او ګای وخت یې پرې ایښی وي او سلف صالح د هغه کار کول خوښ بولي اوس نو د دغه اوامرو حکم څه شي دی جواب د فرض وکونکي ته اجر او ثواب سته او نه کونکي ته عذاب سته او انکار کوونکي ته یې کافر ویل کیږي خو د واجباتو وکوونکي ته ثواب شته او نه کوونکي ته یې عذاب شته مګر منکر ته یې کافر نه ویل کیږي او سنت مؤکده هغه دي چې کوونکي ته یې ثواب شته او پر نه کوونکي یې ملامتیا شته مګر که د همېش دپاره پرېږدي هغه لره عذاب شته. او که څوک سپک يا عبث وبولي هغه کافر کېږي. او سنت غير مؤکده هغه دي چې وکوونکي ته يې ثواب ورکول کېږي او پر نه کولو يې عذاب نشته. مګر مستحب هغه ته ويل کېږي چې کوونکي ته يې فضيلت حاصلېږي او پر نه کوونکي يې نه عذاب شته نه عتاب. پوښتنه، منهیات پر څو قسمه دي؟ جواب، منهیات هم پر څلور قسمه دي، حرام، مکروه تحریمي، اساءت، مکروه تنزیهي. حرام هغه دي چې د هغه څخه منع په قطعي دلیل سره لازم او ثابته شوې وي او مکروه تحریمي هغه دي چي د هغه څخه منع په ظني دليل سره لازمه او ثابته سوې وي. او اساءت و هغه کار ته ويل کيږي چي د هغه څخه منع د حرام او مکروه تحريمي پر قسم نه وي. او مکروه تنزيهي هغه دي چي د هغه څخه منع د شفقت او ادب په خاطر سوې وي. او د منهياتو حکم داسي دئ. چې د حرام و پرېښوونکي ته ثواب ورکول کېږي او کوونکي ته يې عذاب او د هغه څخه منکر ته کافر ويل کېږي او مکروه تحريمي هغه دي چې و پرېښوونکي ته يې ثواب ورکول کېږي او کوونکي ته يې عذاب د اساءت پر کوونکي ملامتيا سته او هغه څوک چې دغه کار عادت وګرځوي هغه لره عذاب سته. او مکروه تنزیهي هغه دي چې پرېښوونکي لره یې فضیلت شته خو کوونکي لره یې نه ملامتیا شته نه عذاب. وروڼو! هلته ځینې داسې کارونه شته چې هغه نه په اوامرو کې داخل دي او نه په منهیاتو کې چې وهغو ته مباح ویل کېږي. دا د شرعي احکامو تفصیلي بیان و. ان شاء الله په اورېدلو سره به فایده واخلي اوس به د طهارت په بحث یعني پاکۍ په بحث شروع وکړو ورونو علماء کرام یا فقها ولې خپل کتابونه د طهارت په احکامو سره شروع کوي جواب ځکه چې طهارت د لمانځه د صحت د شرطو څخه دی تر کومه وخته چې طهارت نه وي لمونځ نه شي صحیح کېدلی او لمونځ د اسلام د پنځو ارکانو څخه دوهم رکن دی نو ځکه علماء کرام اول د طهارت احکام بیانوي او تر هغه وروسته د لمانځه په احکامو شروع کوي. پوښتنه، طهارت په لغت او شرع کې څه معنا لري؟ جواب، طهارت په لغت کې نظافت او پاکۍ ته وايي او په شرع کې د لوی او کوچنی بې اودسۍ ایسته کیدل دي او دغه رنګه د کالو، بدن او د لمانځه د ځای څخه د نجاستو پاکول او ایسته کولو ته وایي. پوښتنه، لو بې اودسي چیشي ده؟ لوبې اودسي چې په عربي کې حدث الاکبر ورته وايي کوم وخت چې پر نر یا ښځه د ټوله بدن پرېولل فرض شي دغه ته لوبې اودسي وايي او کوم وخت چې دغه انسان او کوم وخت چې دغه انسان ټوله بدن پرېمینځي دغه لوبې اودسي یې ایسته کېږي او دغه د ټول بدن و پرېوللو ته غسل ویل کېږي. پوښتنه، کوچنۍ بې اودسي چیشي ده؟ کوچنۍ بې اودسې چې په عربي کې حدث الاصغر ورته ویل کېږي، کوم وخت چې پر نر یا ښځه د ځینو اندامو پرېولل او پر ځینو مسح کول د لمانځه د ادا کولو دپاره فرض شي، دا نو کوچنۍ بې اودسي ده او کوم وخت چې د دغو اندامو څخه د پرېوللو په واسطه بې اودسي لرې شي نو طهارت حاصل شو. چې دغه د اندامو و پرېوللو ته وضوء یا اودس ویل کېږي. پوښتنه، هغه کوم اندامونه دي چې په اوداسه کې د هغو د پرېوللو یا مسح کولو څخه چاره نشته او فرض بلل کېږي؟ جواب، هغه څلور اندامونه دي چې درې یې پرېولل کېږي او پر یوه یې مسح کېږي. د پرېوللو اندامونه په داسې ډول دي، اول، مخ او د مخ اندازه، په اوږدو، د سر د ورېښتانو د شنه کېدو د ځای څخه بیا د زنې تر لاندې پورې او په بره، د راسته غوږ د نرمۍ څخه بیا د چپه غوږ تر نرمۍ پورې، دا ټوله مخ دی. دوهم، دوه لاسونه د ګوتو د سرو څخه بیا د څنګلو تر آخره چې بندونه هم پکښې داخل دي. درېیم، دوې پښې د ګوتو د سرو څخه بیا تر بجلکو پورې چې بجلکې هم په پرېوللو کې داخلې دي. دغه درې اندامونه په اوداسه کې پرېولل کېږي او پرېولل یې فرض دي. او یو انسان تر هغه وخته اودس درلودونکی نه دی چې دغه درې اندامه یې پوره او ټوله نه وي پرېوللي، که د دغه ذکر سوو اندامو څخه د یوه ورېښته پر اندازه ځای بې له پرېوللو پاته سي یا اوبه نه ور ورسېږي اودس نه لري او تر هغو اودس نه لري څو چې دغه پاته ځای په اوبو سره مینځي او هغه اندام چې مسح پر کېږي هغه سر دی چې د ټوله سر مسح کول سنت دي خو د سر د څلرمې حصې په مسح کولو سره فرض ادا او پر ځای کیږي پوښتنه دا د کوم ځای څخه در معلوم سوه چې په اوداسه کي د دغه درو اندامو پرېولل او د سر مسح فرض دي جواب الله عزوجل په خپل کتاب قرآن مجید کي ذکر کړي او بیان کړي دي لکه څرنګه چې د سورة المائده په شپږم نمبر آیات کي فرمايي او مسح وکړئ پر سرو خپلو او پرې مینځئ تاسې پښې خپلې تر بجلکو پورې یعنې سره د بجلکو. پوښتنه، د سر د څلرمې حصې د مسح کولو د فرضوالي دلیل څه شي دی؟ چې یعنې په سر کې دا څلرمه حصه د څلرمې حصې فرض کول د څلرمې حصې مسح کول په کوم دلیل سره فرض دي؟ جواب، د دغه د پاره دليل هغه حديث شريف دی چې مغيره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه يې رانقلوي او وايي چې رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم اودس تازه کړ او پر نزله يې مسح وکړه، رواه مسلم. دغه څلور امدامونه په اوداسه کې فرض وه چې درې يې پرېولل کېده او يو يې مسح کېدی. اوس به د اوداسه سنت درته بيان کړم. پوښتنه، په اوداسه کې سنت څه شي دي؟ جواب، پنځلس شیان یا کارونه په اوداسه کې سنت دي، اول نیت، یعنې اودس کوونکی به دا به دا نیت کوي چې بې اوداسي راڅخه ایسته شي او هغه اعمال راته روا شي کوم چې بې اوداسه نه شي کېدلای، دوهم، د اوداسه په شروع کې تر بندو پورې د دواړو لاسو پرېولل، درېیم، د اوداسه په شروع کې بسم الله ویل، څلورم، مسواک، پنځم، درې واره په خوله اوبه لغړول. شپږم، درې واره په پزه اوبه کشول سره د سوق کولو. اووم، د ټوله سر مسح کول. اتم، د غوږو مسح کول. نهم، د ګوتو خلالول. لسم، د ږیرې خلالول. یوولسم، د هر اندام درې واره پرېولل. دوولسم، په هغه ترتیب سره اودس تازه کول کوم چې په قرآن مجید کې ذکر شوی دی، یعنې اول به مخ مینځې او بیا لاسونه تر څنګلو پورې او بیا د سر مسح او بیا به پښې د بجلکو سره مینځې، دیارلسم، د لاسو او پښو په پریوللو کې به په راسته طرف شروع کوې، یعنې اول به راسته لاس مینځې بیا چپه لاس او دغه رنګه اول به راسته پښه مینځې بیا چپه پښه، څوارلسم، دغه د اوداسه تازه کول به پرله پسې وي. پنځلسم، د غاړې مسح کول، محترمو وروڼو! په دغه پنځلسو ذکر شوو سنتو کې علماء کرام اختلاف لري چې ځینې یې ځینو علماوو په مستحباتو کې ذکر کړي دي او ځینې یې په سننو کې ذکر شوي دي، خو ما ټوله د سنت په نامه سره د دې لپاره ذکر کړه چې د مبتدي یا نوي زده کوونکي لپاره تکلیف پېښ نه شي، خو د سنت او مستحب په مابین کې دا فرق دی چې د مستحبو په کولو کې تر سنتو تاکید لږ دی. ښه اوس نو نواقض الوضو یا د اوداسه ماتونکي پوښتنه، کوم وخت چې یو انسان د اوداسه په واسطه د کوچنۍ بې اودسۍ څخه پاک شي نو دغه اودس یې کله او په څه شي ماتیږي؟ جواب، دغه اودس یې په یوه د دغه راتلونکو کارو ایسته کیږي چې و دغو ته د اوداسه ماتوونکي ویل کیږي، اول، د غایط په راوتلو سره، دوهم، هر هغه باد چې د دوبري څخه راووځي که آواز ولري یا بې آوازه وي، دریم، د بولو د ځای څخه چې هر بهیدونکی شی راووځي چې هغه درې شیان دي. بولی، مزی او ودی څلرم، د انسان په بدن کی چی د هر ځای څخه دونه وینه یا نو یا ژړی اوبه راووځی چی د زخم د خولی څخه و بل پاک ځای ته تیری او تجاوز وکی پنځم، په ډکه خوله سره قی شپږم، په پروته سره خوب او هغه څوک. چې پر یو شي یا یوه شي ته یې تکیه کړې وي او بیده وي، که دغه شی ځنې ایسته شي دی غزاریږي، نو د دغه خوب په واسطه هم اودس ماتیږي. د دغه سړي هم اودس مات دی. اووم، د بې هوښۍ یا نشې په واسطه پر عقل غلبه، یعنې بې هوښي اودس ماتوي. اتم، لیونتوب. نهم، د بالغ سړي په هغه لمانځه کي چي رکوع او سجده لري قهقهه خندا او دس ماتوي نو که يو د دغو ذکر سوو شيانو څخه و انسان ته پيښ سي تر څو چي اودس نه کي تازه دا نه ده ورته روا چي لمونځ وکي اوس به د اوداسه د ماتېدو يا نه ماتېدو ځيني مسائل په تشريح سره بيان کړم. او د پاره د دې چې یوه خبره د بلې خبرې سره ګډه نه شي نو هره مسئله په شمار سره درته بیانوم. اوله مسئله، هر هغه شی چې د انسان د مخ یا د شا د طرفه راوځي او دست ماتوي. مګر ځینې اوقات د مخ د طرفه باد خارجیږي چې هغه باد اودس نه ماتوي او که یو چینجی د مخ یا شا د طرفه څخه راووځي اودس ماتوي دوهمه مسئله که په بدن کې زخم وو او د هغه څخه چینجی راووتی یا د غوږ او یا بل زخم څخه د بدن د غوښو یوه ټوټه جلا شوه او پر مځکه ولوېده، مګر وینه یې ونه کړه، اودس نه په ماتېږي، یعنې نه د چینجي په راوتلو نه د دا غوښې په لوېدلو سره چې وینه ونه کړي. درېیمه مسئله، که د یو چا پر بدن دانه وه او هغه دانه وچاودل یا څیرې شوه او وینې ځینې راووتې، یا د یو بل زخمه څخه نو یا وینې راووتې او دا سپماتیږي او که دغه راوتلي وینې یا نو دونه لږ وه چې د زخم تر اندازې یې تیری نه کاوه او دس نه پماتیږي او که د زخم تر خولې یوه ذره و پاک یا جوړ ځای ته تجاوز وکړي او دس پماتیږي. څلورمه مسئله، که یو چا وترچل او د پزې څخه یې یو څه وچه شوې وینه راووتل اودس یې نه ماتیږي او که وچه وینه نه بلکې تازه وینه راووته اودس یې ماتیږي. پنځمه مسئله، که یو چا په پزه ګوته ننه ایسته چې د باندې یې راوایسته پر ګوته یې وینه ولیدل شوه مګر دا وینه دونه وه چې لږ یې په ګوته پورې موښل شوې وه، بهېدلې نه وه او داسې یې نه ماتېږي. شپږمه مسئله، که د زخم څخه پوست واړول شي، تر پوست لاندې وینه یا نو ولیدل شي، خو هغه د زخم تر خولې تجاوز ونه کړي، اودس نه په ماتېږي. که تر زخم تجاوز وکړي، اودس په ماتېږي. اوومه مسئله، که یو چا په خپلو ناړو کې وینه ولیدل خو دا وینه ډېره کمه وه چې د ناړو رنګ سپین یا ژړبخون و او داسې یې نه په ماتېږي او که وینه تر ناړو ډېره وه یا ورسره برابره وه چې د ناړو رنګ سوربخون و او داس په ماتېږي. اتمه مسئله. که په غاښ یو شی مات کړي یا یې د غاښو خاشه پکښې ووهل نو پر هغه شي یا خاشه د وینو علامه ولیدل شوه مګر په ناړو کې وینه نه لیدل کېده اودس نه په ماتېږي. نهمه مسئله، که مچ یا غوماشې د بدن څخه وینه وزبېښي اودس نه په ماتېږي. لسمه مسئله، که د پېچکارۍ په واسطه دونه وینه د بدن څخه وکښل شي چې د بهېدلو امکان لري اودس په ماتېږي. یوولسمه مسئله، که د یو چا غوږ درد کاوه او د هغه څخه اوبه را ووتې، دغه اوبه مردارې دي که څه هم هغه زخم نه لیدل کېږي او د دغه اوبو په راوتلو سره اودس هم ماتېږي په دې شرط چې تر هغه ځای چې په غسل کې چې په غسل کې پرېولل فرض دي تېری وکړي او دغه رنګه که د هغه نوڅخه اوبه راووځي چې درد کوي اودس په ماتېږي دولسمه مسله که یوه سترګه درد، سوخت، یاکا ولري او دباندې اوبه ځینې راووځي اودس په ماتېږي. او که بې له درده او زخمه اوبه د سترګې څخه راووځې اودس نه په ماتېږي. دیارلسمه مسئله، که د یو چا خوا وګرځېدل او په هغه کې خواړه یا اوبه یا بل شی وو، که دغه قی په دونه اندازه وو چې خوله په ډکېدل اودس په ماتېږي او که خوله نه په ډکېدل اودس نه په ماتېږي او که دغه قی وینې وو، که چېرې صافې وینې وې، که لږ وي که ډېر او د سپما کېږي او که ګاټه وينه وه ټوټه ټوټه يې قی کړه نو دي وکتل شي که دونه شوې چې خوله په ډکېدل او دس ماتوي او که لږ وې خوله نه په ډکېدل او دس نه په ماتېږي څوارلسمه مسئله که يو څوک په ولاړه يا ناسته بيده شو او دس يې نه ماتېږي او که په سجده کې بيده شو نو که دغه لمونځ کوونکی ښځه وو او داسې یې ماتیږي او که لمونځ کوونکی نر وو او سجده یې پر مسنونه طریقه ادا کړه او داسې یې نه ماتیږي مګر که سجده د مسنونه طریقې څخه مخالفه ادا کړه یعنی د سجدې په وخت کې اندامونه سره اله سوه او په سجده کې تغیرات پیدا سوه او داسې یې ماتیږي پنځلسمه مسله که یو څوک په لمانځه کې د ناستې په حالت کې داسې بیده شو چې یوې خوا او بلې خوا ته کږېدی خو غځارېدی نه او دسې یې نه ماتېږي او که غځار شو او فوراً یې سترګې روڼې کړې هم یې اودس نه دی مات او که تر غځارېدو یو څو ثانیې وروسته سترګې روڼې کړې اودس یې مات دی. شپاړسمه مسئله، که یو اودس درلودونکی بې هوښه شو یا یې د لېونتوب په خاطر عقل د لاسه ورکړ، اودس یې ماتېږي، دا فرق نه لري چې د بې هوښۍ موده یې ډېره وي که لږ، لېونتوب هم دغسې دی. اوولسمه مسئله، که یو چا نشه کوونکی شی استعمال کړي او نشه شو، که په تګ کې کوږوالی پیدا شو، اودس یې ماتېږي، او که په تګ کې کوږوالی نه و، اودس یې نه ماتېږي. اتلسمه مسئله، که یو چا په لمانځه کې وخندل، چې د خندا آواز ده په خپله او د ده د دواړو بغلو نفرو واورېدی، لمونځ یې فاسد او اودس یې مات دی، او که د ده د خندا آواز ده په خپله واورېدی خو د بغل نفرو یې نه واورېدی لمونځ یې فاسد او اودس یې نه دی مات. او که د خندا په وخت کې بې له آوازه یوازې غاښونه ښکاره شوه نې اودس ماتېږي او نې لمونځ فاسدېږي. ملاحظه، د نابالغ هلک خندا که څه هم په لوړ آواز سره وي اودس نه ماتوي. د جنازې په لمانځه او په سجده تلاوت کې قهقهه خندا اودس نه ماتوي. نولسمه مسئله، که یو چا تر اوداسه وروسته نوکان پرې کړل یا یې د زخمه څخه پوست یا خیږ واړاوه و اوداسه ته تاوان نه رسیږي. شلمه مسئله، که یو چا پس له اوداسه خپل یا د بل عورت ته وکتل یا یې بې له لونګه غسل او اودس وکړ د غسل غسل او اودس یې صحیح دي البته بې له عذره خپل یا د بل عورت ته کتل او بې له لونګه په عام او ښکاره ځای کې غسل کول ګناه ده یوویشتمه مسئله، د هر شي په راوتلو سره چې اودس ماتېږي هغه شی مردار دی او هر هغه شی چې د هغه په راوتلو سره اودس نه ماتېږي هغه پاک دی مثلا هغه وینه چې د زخم په خوله کې ولاړه وي او د زخم و شاوخوا ته تجاوز نه کوي که دغه وینه د پنبه په واسطه سره راواخیستل شي پاکه ده که په کالو یا بدن پورې وموښل شي نه په بردارېږي دوه ویشتمه مسئله که شیدې رودونکی کوچنی شیدې قی کی که دونه وې چې خوله په ډکیدل مردارې دي او پر هر ځای چې توی شي بې له پریوللو د هغه سره لمونځ نه صحیح کیږي او که تر ډکې خولې لږ وې پاکې دي او بې له پریوللو لمونځ ورسره روا دی درویشتمه مسله که د یو چا د اودس تازه کول په یاد وه خو د هغه په ماتېدو کې شکمن وو، اودس یې سته او لمونځ یې صحیح دی. خو د نوي اودس تازه کول ښه او بهتر دي او که د اودس په او که د اودس په نه درلودلو کې شکمن وو او د ماتېدو خوا یې پر ډېره وه، اودس یې مات بلل کېږي او لمونځ یې نه دی صحیح. څلېرویشتمه مسئله، که یو څوک د اوداسه د تازه کولو په وخت کي په شک کي سو چي پلانی اندام مي پرېوړی که یا، هغه اندام دي پرېمینځي او که پس له اوداسه څخه دغه شک ورته پیدا سو، دا شک اعتبار نه لري اودس یې پوره دی. مګر که دا یقین سو چي پلانی اندام مي نه دی پرېولی نو د هغه اندام پرېولل حتمي او ضروري دي. پنځویشتمه مسئله. بې له اوداسه د یاد څخه د قرآن مجید ویل روا دي، خو بې له اوداسه قرآن مجید ته لاس ور وړل یا مسح کول نه دي روا. که یو څوک قرآن مجید خلاص کړي بې له لاس ور وړلو څخه د هغه تلاوت کوي دا هم پروا نه لري او که یې قرآن مجید په داسي یوه ټوکره سره ونیوی چي د قرآن مجید څخه جلا وي او تلاوت یې کاوه دا هم پروا نه لري بې له اوداسه و داشت و داسي لوښي یا ټوکر ته چي قرآن مجید پر لیکل سوی وي لاس ور وړل نه دي روا یعني هغه قطعې چي د ټوکره څخه وي یا د کاغذه څخه وي چي قرآن مجید پر لیکلی وي و دې ته لاس ور وړل نه دي روا او په اوس کي ځینې ښځې د خپلو کوچنیانو لپاره د زرو داسې کوچنۍ یو ټوټه رانیسي چې پر هغه آیت الکرسې لیکل شوې وي او یا د قرآن مجید یو آیات پر لیکل شوی وي نو که دغه ته و دغه ټوټې ته د زرو چې دغه قرآن مجید د قرآن مجید آیاتونه پر لیکل شوي وي بې له اوداسه لاس وروړل نه دي روا دغه بې احترامي ده خوندو د دغسي شيانو د استعمالولو څخه بايد ځان وساتل سي په عوض کي د ګټي مو تاوان ډيريږي محترمو وروڼو اوس به د معذوره انسان احکام درته بيان کم اوله مسله که د يو چا په بدن کي داسي زخم وو چي د دغه زخمه څخه هميشه ويني يانو راوتل یا یو څوک په داسې مرض اخته وو چې همیشه یو یو څاڅکی بولي ځینې تویدې چې ودې ته په عربي کې سلیس البول ویل کیږي یا یې همیشه بادونه جاري وه چې دا د ځینو اپریشنو وروسته دغسې کیفیتونه وځینو انسانانو ته پیښیږي یا یې همیشه د پزې څخه وینه بهیدل وداسې شخص ته معذوره ویل کیږي او د هغه حکم دادی چې د هر فرضي لمانځه پر وخت به اودس تازه کوي، تر کومه وخته چې د دغه لمانځه وخت پاته وي دی هم اودس لري او په هغه اوداسه سره هر لمونځ چې دی غواړي کولای شي، یعنې که فرضي وي که نفلي، که قضايي او کوم وخت چې د هغه فرضي لمانځه وخت ووتی د ده اودس هم ماتيږي او د بل لمانځه د پاره به بل نوی اودس تازه کوي مګر هو که د دغه لمانځه په وخت کې بې له د ده د عذره د اوداسه د ماتونکو څخه بل ماتونکی ورپېښ سو اودس يې په ماتيږي. باید بل اودس تازه کړي خو د دغه لمانځه په وخت کې فقط په هغه خپل عذر سره اودس نه ماتیږي دوهمه مسئله که یوه معذوره سړي سهار یعنی تر سپیدو چاودلو وروسته اودس تازه کړي د لمر په راختلو سره یې اودس ماتیږي. او که تر لمر راختلو وروسته اودس تازه کړي، په دغه اوداسه سره د ماپښین لمونځ ادا کولای شي او د مازدیګر د وخت په داخلېدو سره یې دغه اودس باطلېږي. درېیمه مسئله، که د یو چا په بدن کې زخم و، چې همېشه د هغه څخه وینې، یانو، راوتل، که دغه سړي اودس تازه کړ او پس له اوداسه بل نوی زخم پکښې جوړ شو او د دغه نوي زخم څخه يې وينه راووتل، اودس يې ماتيږي. څلورمه مسئله، انسان د دغه عذرو په واسطه هغه وخت معذور بلل کيږي چې د يوه لمانځه پوره وخت پر تير شي. او د ده وینه یا یا نور عذرونه جریان او دوام ولري یعنی د لمانځه په ټوله وخت کې دونه موقع او فرصت نه کې پیدا چې دی دې په اوداسه سره د هغه وخت لمونځ پکښې ادا کړي او که چیرې دونه وخت د عذره څخه خلاص شو چې دغه لمونځ په اوداسه سره ادا کړي دې ته معذوره نه ویل کیږي دا هغه اول وار چې ورپیښیږي او نه دغه د معذوره حکم پر هغه چلول کېږي، مګر هو! تر دغه اول وار وروسته په نورو وختو کې د همېش دپاره د وينې بهېدل يا د عذر وجود شرط نه دی، وروسته که بيا ګای عذر موجود ګای غير موجود وي معذوره ورته ويل کېږي، خو د اول وار دپاره چې وده ته دا عذر ورپېښېږي دا عذر بيا دونه دوام لري چې د يوه پوره لمانځه وخت په بر کې ونيسي. پنځمه مسئله، که د ماپښین د لمانځه د وخته څخه یو څو دقیقې تیرې شوې وي چې د وینو چې وینو جریان پیدا کړي یا بل عذر ورته پیښ شو د وخت تر آخره دې انتظار وکړي که وینه ودریده اودس دې تازه کړي او لمونځ دې ادا کړي که وینه نه ودریده بیا دې هم اودس تازه کړي او لمونځ دې ادا کړي او بیا نو د مازیګر وخت داخل شو په دغه وخت کې بیا هم وینه بهیدل اوس نو د مازدیګر وخت قابل د اعتبار دی چې دی معذور بلل کیږي که یا اوس نو د مازدیګر وخت داخل سو په دغه وخت کې بیا هم وینه بهیدل او هیڅ ونه درېده دغه وخت نو دغه انسان معذور دی او د معذور احکام پر عملي کیږي او که د مازدیګر په وخت کې وینه ودریده معذوره نه ورته ویل کیږي باید د ماپښین لمونځ باید د ماپښین د لمانځه قضا راوړي او نور لمونځونه په خپل ترتیب سره کوي شپږمه مسله که د معذوره شخص ویني یا بولی یا بل شی د د پر کالو توی سو نو د دغه معذوره شخص وګوري که دا ور معلومه وه چې د لمانځه تر تمامېدو د مخه بیا هم نوري را تویېږي نو یې پرېولل نه دي لازم او کۀ دا خیال وو چې بیا داسې ژر نه را تویېږي لمونځ کولای شم نو د دغه نجاست پرېولل لازم دي محترمو وروڼو اوس به د غسل احکام درته بیان کړم. د اسلامي مقدس شريعت سره برابر غسل کوونکی باید د غسل په شروع کې خپل دواړه لاسونه تر بندو پورې پرېمنځي او بیا استنجا ووهي، که د غسل کوونکي پر بدن کوم نجاست وي هغه لیرې کړي او بیا داسې اودس تازه کړي لکه د لمانځه لپاره. مګر که د غسل مګر که د غسل کولو ځای داسې ځای وو چې دغه مستعملې اوبه د ده د پښو سره درېدلې او جمع کېدلې، په دغه صورت کې دې نو په دا اوداسه کې پښې نه مینځي. پښې دې په دغه صورت کې دې پښې پس له غسله چې د دغه ځای څخه ووځي پرې مینځي او پس له غسله بل نوي اودس ته ضرورت نشته. د غسل کولو دغه بیان شوې طریقه د غسل لپاره هغه مسنونه طریقه ده چې په دې کې ځینې کارونه فرض دي چې بې له هغو غسل نه صحیح کېږي او غسل کوونکی هغسې ناپاکه پاته کېږي او ځینې کارونه سنت دي چې د هغو عملي کول ثواب لري او که و نه شي غسل صحیح دی. وروڼو! په غسل کي درې شيان فرض دي، اول، په داسي ډول سره په خوله اوبه لغړول چي ټوله خوله پرېولل سي، دوهم، په داسي ډول سره پزه پرېولل چي د پزي تر آخره پوري اوبه ورسېږي، درېيم، د ټوله بدن يوار پرېولل. دا خو سول د غسل فرضيات چي دا اوله مسئله سوله، اوس نو دوهمه مسئله. د غسل کولو په وخت کې باید مخ د قبلې و طرف ته نه وي او په اوبو کې اسراف ونه شي او په داسې ځای کې غسل وشي چې بل څوک غسل کوونکی و نه ویني. د غسل کولو په وخت کې باید خبرې ونه شي. پس له غسله او بدن وچولو څخه باید د کالو په اغوستلو کې تلوار وشي. درېمه مسئله، که یو چا په داسې ځای کې غسل کاوه چې بل چا نه لیدی، بې له لونګه غسل کېدلای شي، خو د لونګه سره ښه او بهتر دی. څلورمه مسئله، په غسل کې نیت لازم او ضروري نه دی، کوم وخت چې خوله پرېمینځي، په پزه اوبه ولغړوي او پر ټوله بدن اوبه وبهوي، غسل یې وشو، دا فرق نه لري چې د غسل نیت یې کړی دی یا نه. پنځمه مسئله، که د غسل کوونکي په ټول بدن کې د ستنې د سر پر اندازه یو ځای وچ پاتې شي یا یې د خولې پرېولل یا په پزه اوبه لغړول هېر شوه، غسل یې نه دی صحیح. شپږمه مسئله، که یو چا پس له غسل څخه که د یو چا پس له غسل څخه ورپه یاد شوه چې فلانی ځای مې نه دی پرېولی یا وچ پاتې دی، بیرته د بل غسل کول نه دي پر لازم بلکې هغه ځای دې پریمینځي مګر هو! پر هغه ځای یوازې د لانده لاس تیرول کفایت نه کوي لږ چې مسح پر وکړي بلکې پرې پریمینځي اوبه به پر وبهیوي دغه رنګه که د خولې یا پزې پریولل هیر شوي وه بیا هم بیرته د سره غسل کول نه دي پر لازم بلکې خوله یا پزه دې پریمینځي غسل یې صحیح دی اوومه مسئله، که د یوه مرض په سبب پر سر اوبه تویول تاوان ورساوه، فقط پر سر دې مسح وکړي، د سر پرېولل دې پرېږدي، نور بدن دې پرېمینځي، مګر هو پس له جوړېدو د سر پرېولل ضروري دي. اتمه مسئله، که غسل کوونکی نر و او پر سر یې ډېر وریښتان درلوده او دا وریښتان یې اودلي وه، د غسل کولو په وخت کې د وریښتانو خلاصول او پرېولل پر لازم دي، یعنې فرض دي. مګر که غسل کوونکی ښځه وه، فقط د وریښتانو د بېخو لندېدل کفایت کوي. د کوڅیو خلاصول لازم نه دي او که چیرې د وریښتانو بیخونه نه لندیدل بیا نو خپل وریښتان باید خلاص کړي نهمه مسئله که انګشترۍ، والي، ساعت او نور داسې شیان داسې وه چې د غسل او اوداسه په وخت کې په خپله څرخیدل اوبه تر لاندې تیریدې نو د هغو وښورولو او څرخولو ته ضرورت نشته او که په خپله نه څرخیدل باید په لاس وڅرخول شي چې تر هغو لاندې بدن ته اوبه ور ورسول شي. لسمه مسئله، که پر نوکانو یا تر نوکانو لاندې اوړه، خټې یا بل داسې شی موښتی وو چې و دغه ځای ته د اوبو د رسېدلو مانع ګرځېدی، غسل نه صحیح کېږي. باید پس له لیدلو دغه ځای پاک کړل شي او پرېولل شي. او که د دغه ځای تر پاکولو او پرېولولو دمخه لمونځ کړی وو هغه لمونځ هم باید را وګرځول شي یوولسمه مسئله که لاس یا پښې چاودلي وه او دغه چاودې په واسلینو یا وازګه ډکې کړي وې پر دغه چاودو اوبه بهول کافي دي و دننه پرېولولو ته ضرورت نشته دوولسمه مسئله و غوږ او نو ته د اوبو رسول یا ننه ایستل لازمي دي که نو او غوږ ته اوبه نه ور ننوځي غسل نه دی صحي دیارلسمه مسئله که وریښتان یا لاس او پښې یا نور بدن غوړ وه چې اوبه نه پر درېدلې یعنی دغسې پر تېرېدلې بیا هم غسل صحي دی څوارلسمه مسئله که د غاښو په مابین کې غوښي ډوډۍ یا بل شی بند وه او د اوبو د رسیدلو مانع ګرځیده غسل نه دی صحیح. پنځلسمه مسئله، که د روغو غاښو د پاره د زرو یا نورو شیانو څخه پوښ جوړ شي غسل نه صحیح کیږي مګر که په غاښو کې مریضي وه او طبیب دغه کار لازم باله بیا نو پروا نه لري. شپاړسمه مسئله، هغه ښځې چې په ودو یا نورو مناسباتو کې ځینې هغه شیان چې د اوبو د رسېدلو مانع ګرځي پر سر، مخ، شونډانو او نوکانو وهي او بیا د غسل او اوداسه په وخت کې هغه نه پاکوي، هغه شیان پر مخ یا نورو اعضاوو مښتي وي او دوی پر هغه سربېره اوبه بهوي، د هغو غسل او اودس نه صحیح کېږي. خاصتاً خوندو و دغه زرینو کوچنیو شیانو ته متوجه شئ، دا چې پر مخ یا پر وېښتانو باندې وموښلي، تر دغه و لاندې ځای ته اوبه نه ورسېږي، نو بیا مو غسل یا اودس نه صحیح کېږي. اوولسمه مسئله، هغه کسان چې سترګې یې خوږېږي او سترګو یې چخڼې نیولې وي، باید د غسل او اوداسه په وخت کې باڼوګان پاک او خلاص کړي، که باڼوګان یو د بله سره مښتي وه او خلاص یې نه کړه، غسل او اودس یې نه صحیح کېږي. وروڼو! اوس به د هغه اوبو بیان درته وکړم چې په هغو سره اودس تازه کول او غسل صحیح دي یا نه دي صحیح. اوله مسئله، د باران په اوبو. دا هغه شیان دي چې په صحیح دي. غسل او اودس په روا او صحیح دی د باران په اوبو د رود او ولې په اوبو د چینې په اوبو د څا او دریاب په اوبو سره او غسل اودس او غسل صحیح دی دا فرق نه لري چې دغه اوبه خوږې وي یا تروې او ترخې وي دوهمه مسئله د مېوې په اوبو یا په هغه اوبو چې د درختي یا د درختي د بلګو څخه نستېږل شوي وي غسل او اودس نه دی صحیح. درېیمه مسئله، هرې اوبه چې د هغو سره یو شی ګډ شوی وي یا په هغو کې یو شی پوخ شوی وي چې په اصطلاح کې و هغه ته اوبه نه ویل کېږي بلکې د هغه سره یو بل شی اضافه شوی وي لکه د غوښو اوبه، سرکه، عرق ګلاب او داسې نور، په دغه سره اودس او غسل نه دي صحیح. څلورم مسئله، غسل او اودس په هغه اوبو سره روا دي چې یو پاک شی په ګډ شوی وي او د اوبو ویوه صفت ته یې تغیر هم ورکړی وي لکه د سیل اوبه، هغه چې خاورې په ګډې شوې دي او د اوبو رنګ ته تغیر ورکړی دی او یا هغه اوبه چې صابون یا زعفران په ګډ شوي دي پنځمه مسله که په اوبو شیدې یا مستې ګډې شوې نو که د شیدو یا مستو رنګ پر اوبو غالب وو غسل او اودس نه په صحیح کیږي او که د اوبو رنګ پر غالب وو بیا نو غسل او اودس پر واجب شپږمه مسئله، که په دښت او صحرا کې لږ اوبه ولیدل شوې، تر کومه وخته چې د دغه اوبو پر نجسوالي دې یقین نه وي راغلی، باید په هغو اوبو سره اودس تازه کړې، فقط په دې ګمان سره چې شاید دا اوبه نجسې یا مردارې وي او په هغو اوبو دې اودس نه کړي تازه او تیمم دې وواهه، تیمم دې نه دی صحیح. اوومه مسئله، که په څا یا یوه لوی حوض کې د درختي بلګونه ولوېده او د دغه بلګو په واسطه د دغه اوبو رنګ، خوند او بوی تغیر وکړي تر څو چې د دغه اوبو په رقت او بهېدلو کې او بهېدلو کې فرق نه وي راوستلی، اودس او غسل په صحیح دي. اتمه مسئله، که په اوبو کې نجاست یا مرداري ولوېدل په هغو اوبو سره غسل او اودس نه شي کېدلای، دا فرق نه کوي چې نجاست ډېر دی که لږ، مګر هو! که دغه اوبه بهاندې وې یا د بهاندو اوبو په حکم کې وې، لکه هغه لوی حوض چې تقریباً شپږ دېرش مربعه متره ځنې جوړېږي، تر کومه وخته چې د اوبو د درو اوصافو څخه یې ویوه صفت ته تغیر نه وي ورکړی، غسل او اودس په صحیح دي او د اوبو درې صفته، خوند، رنګ او بوی دي. که د دغه درو صفتو څخه يوه صفت د هغه نجاست په واسطه تغير پيدا کړي بيا نو اوبه نجسې دي، غسل او اودس نه دی په روا. نهمه مسئله، هر هغه اوبه چي د پراړه يوه خاشه يا د درختي يو بلګ وړلای سي و هغو اوبو ته بهاندي ويل کيږي که څه هم بهېدل يې ډېر کرار وي. لسمه مسئله، هر هغه حوض چې د هغه مساحت تقریباً شپږ دېرش مربع متره وي او ژورتیا یې په داسې اندازه سره وي که په لاس اوبه ځینې راواخلې مځکه یې نشي معلومه دغه حوض ته په شرع کې لس په لس کې ویل کیږي که په دغه حوض کې داسې نجاست ولوېدی چې په سترګو نه معلومېږي لکه شراب بولي او یا داسې نور د دغه حوض پر څلورو طرفو اودس تازه کول روا دي او که داسې نجاست ور ولوېږي چې په سترګو معلومېږي لکه خوشايي یا مړ شوی حیوان یا نور داسې نجاستونه هغه د نجاست په طرف کې اودس نه دی صحیح خو د هغه نورو درو طرفو څخه يې اودس تازه کول صحيح دي په دې شرط چې د دغه نجاست په واسطه به د دغه اوبو د درو اوصافو څخه په يوه صفت کې تغير نه وي راغلی او که د اوبو په يوه صفت کې تغير راوستلی وو بيا اودس نه په تازه کيږي او يا نه دی په روا يوولسمه مسئله د اوبو يوه واله چې دوه متره بر او اتلس متره اوږدوالی ولري هغه واله د لوی حوض حکم لري دوولسمه مسئله د یوې خونې پر بام نجاست موجود وو او باران و اورېدی او د دغه بام د ناوې څخه ومځکې ته اوبه راتویدلې باید وکتل شي که نیم بام یا تر هغه زیات په نجاست لړلی وو دغه اوبه چې د ناوې څخه راتویږي مردارې دي او که بام تر نیمایي لړ محترمو وروڼو څرنګه چې پلیته پای ته ورسېده او زموږ دغه د اوبو مسائل لا و پای ته نه وه رسېدلي، نو ان شاء الله تعالی په راتلونکې دوهمه پیته کې به دغه د اوبو مسائل او بیا د څا د اوبو د پاکوالي او مرداروالي مسائل درته بیان کړم ان شاء الله تعالی وما توفیقی الا بالله وهو السمیع العلیم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و.